دو سو بہسی نمبر آیات دے آیات مبارک تا آیت المداینا ویلی شي او په قرآن شریف کې دا د ټولو نه لوی آیات دی په دې آیات مبارک کې د معاملاتو قانون ذکر کېږي موجوده وخت کې دې ته معاهدات وایي نو د معاهداتو اصول ضابطه او قانون په دې آیات کې ذکر کیږي موجوده زمانہ د لیکلو لوستلو ده او تحریر او لیکل د انسان د ژبې قائم مقام دی څوارلس سوه کاله مخکې د دنیا ټول کاروبار زبانی و د لیکلو د تحریر څه اصول نه و نو د ټولو نه مخکې قرآن پاک دې طرف ته د خلکو توجه راواړوله چې معاهدات یو بل سره کوئ نو لیکل کوئ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوه چې کله تاسو یو بل سره د قرض لین دین کوي ورکړه راکړه کوي نو موده او نیټه پکې مقرر کې او ویلي کې نو یو قاعده په دې ده چې دا ده چې د قرض معاملاتو کې لیکل پکار دي هسې نه یو فریق نه خبره ایره شي نو لیکل او ګواهان په دې باندې به معامله درسته شي یا یو فریق انکار وکړي دویمه مسله پکې دا ده چې د قرض معامله کله کېږي نو نیټه دې پکې مقرر شي د نامعلومې مودې لپاره قرض لین دین جایز نه دی ځکه دې نه جګړه او فساد جوړېږي دې وجې نه فقها لیکي چې کومه نیټه مقرر کړې نو هغې کې د ابهام نه وي میاشت تاریخ کال دا به پکې معین کړی شي داسې به نه وی چې غوبلونو کې به درکم ګاڼو کې به درکم لونو کې به درکم نو لونه او غوبلونه او ګاڼې اوس کالو سره روان وي د دې وخت اوس متعین نه دی د موسم په اختلاف سره د زمانې په اختلاف سره دې کې مخکېوالی رستوالی راځي لیکل پخوا نو او اوس هم ډیرو ځایونو کې خلک لیکل نه کوي یا خو پوهېږي نه او یا هسې ناراستیو کې لیکل ونه کړي نو مخکې الله فرمایي چې ولیکتب بینکم کاتب بالعدل لیکل دیو کې ستاسو په منځ کې کاتب بالعدل په انصاف سره دا کاتب لفظ چې ویلی نو موجوده وخت کې خلک کاتب نه وایي په قچرو کې چې کوم لیکلو والا دي عرایز نویس وثیقه نویس اوس یې دغه نومونه دي او عوام عرایز نویس هم نه وایي عرضي نویس وایي نو دا عرضی نویسان چې دي نو دوی دې لیکل وکړي بالعدل په انصاف سره په دې کې یو هدایت دا ورکړی شو چې دا کاتب او عرضی نویس دا به د یو فریق مخصوص سړی نه وي بلکې دی به غیر جانبدار وي غیر جانبدار دی وي د یو فریق مخصوص سړی دې نه وي دویم د کاتب او ارزینوي سره هدایت ورکړی شو چې لیکل کې نو په انصاف باندې وکړه ځکه د بل د بل فاني نفع لپاره خپل دایمي نقصان اونکې د آخرت نقصان نه ځان بچ کړه او بل کاتب ته هدایت دی چې تا ته الله د لیکلو طریقه ښولې ده نو د دې شکر دا دی چې ته د لیکلو نه انکار مه کوه لیکل چې کېږي نو بیان به څوک کوي وليملل الذي عليه الحق بیان به هغه کس کوي چې په چا باندې حق لازم دی مثلا یو سړي قرض سودا واغشته نو دا ډاټ قرض اغشتون کې دي نو بیان به دې کوي د ده په ذمه باندې حق دی دی به وایي چې ما د فلاني نه فلانه سودا واغشته په دومره روپو باندې زما په ذمه باندې دومره روپۍ دي دا به په فلاني وخت کې ورکوم که یو ځل به ورکوم یا لږې لږې به ورکوم نو دا بیان به وکړي نو دې ته املا وایي وليملل الذي عليه الحق چې په چا باندې قرض دی په چا باندې حق دی نو دې به املا وایي دې به بیان وکړي د ده له طرف نه اقرارنامه به وي په لیکلو کې دا احتمال شته چې کمې زیاتې پکې راشي نو مخکې الله فرمایي وليتق الله ربه دې دې د خپل الله نه ویریږي چې د ده رب دی پروردګار دی ولا یبخس منه شیئا لیکلو کې دې هېڅ کمی نه کوي کله داسې وشي معاملاتو کې چې د چا په ذمه باندې حق وي نو هغه کمزوري وي بیان نشي کولی یا عقل یې نه وي ماشوم وي بیان نشي کولی یا ګونګا وي ژبه نه چلېږي یا ژبه بدله ده لیکلو والا د یوې ژبې دی بیان والا د بلې ژبې دی دواړه د یو بل په ژبه نه پوهېږي نو دا بیان کولو والا د ده څوک واکدار به وي د ده ولي او سرپرست به وي هغه دې بیان وکړي د دې کمزوري د طرف نه د دې ماشوم د طرف نه د دې ګونګا د طرف نه د ده ولي د ده اختیارمن هغه دې بیان وکړي یا یو بنده لیونی دی یا نابالغه دی نو د ده ولي دې بیان وکړي یا یو سړی په خبرو نه پوهېږي هغه چا له اختیار ورکړي وکیل به ځان له جوړ کړي نو وکیل به یې بیان وکړي نو بیا د دې نه پس چې لیکل وشو نو دا لیکل به یوازې کافي نه ګڼې بلکې په دې باندې به ګواهان مقرر کړي ځکه چې کله اختلاف او جګړه راشي نو په عدالت کې د دوو ګواهانو په ګواهۍ باندې به فیصله کېږي نو صرف په لیکلو باندې کار کیږي نه بلکې دوه ګواهان پکې پکار دي د ګواهۍ لپاره ضابطه او قانون دا دی چې دوه نارینه به وي یا یو نارینه او دوه زنانه به وي یو سړی کې شهادت کوي نامنظور او که بې شمېره ښځې شهادت کوي او سړی ورسره نه دا هم نامنظور دا سړی چې در له شهادت کوي نو دا به مسلمانان وي من رجالکم او دویم دا چې قابل اعتماد به وي فاسق فاجر به نه وي ممن ترضون من الشهداء دې کې قابل اعتماد ته اشاره وشوه چې ستا خوښ وي جوابا بغیر د شرعي عذر نه د ګواهۍ نه انکار نه کوي یو بنده چې ګواه جوړ کړی شو نو دی د بیا انکار نه کوي چې زه ګواهي نه کومه ځکه د ده په دې شهادت باندې د دې مدعي حق جمدي کېږي که دې شهادت نه کوي د هغه حق ختمېږي او دا ګوارې ګواهي او قومي خدمت وګڼي او دا تکلیف دې برداشت کړي ګواهي دې وکړي یو معامله چې کېږي او دغه وخت کې ته چاته چې راشه زمونږ پر معامله باندې ګواشه په دغه وخت کې بېګواله د انکار کولو حق شته چې زه نه یم بلبوزه بلبوزه زه ګوی نه کوم خو چې کله یې ګواه کړ او بیا اختلاف راغی راشه ما لګوی او که دوی نه کوم اوس به دې ګناهګار نو د ګوا جوړېدو په وخت کې ګوا ته اختیار شته چې ډېر خلک نور شته ما مه ګوا کوه زوزګار نیم که ما قطیرو ته بوځې نو زه له سره تللی نه شم نو بل څوک وګوره ګوا که چې بیا خو په موقع د سره لاړ شي زه د تلو نیم نو دا اختیار شته ورسره خو چې کله یو معامله کې ګوا شي نو بیا به خامخا مخې لګي نو لیکل به کې او په لیکلو باندې به ګواهان مقرر شي که معامله ورکوټې ده او که لویه ده نو لیکل کوه که د لږ مال لین دین دی هم او که د ډېر دی هم نو لیکل ښه دي ناراستی مه کوه لیکلو والا واضح الفاظ دې لیکي ګول مول خبره دې نه لیکي داسې مضمون دې نه لیکي چې کله د هغې نه یو څه معلومېږي او کله ترې نه بل څه معلومېږي کله ترې د یو حق معلومېږي کله ترې د بل حق معلومېږي نو داسې مجمل الفاظ دې نه لیکي ګول مول الفاظ نه واضح الفاظ دې لیکي ها که معامله د قرض نه وه لاس په لاس باندې د نقدو سودا وه نو بیا که لیکل ونه کې نو ګناهګار نه خو بیا هم لیکل غوره دي بیا په دې موقع باندې ګواهان مقررول هم ښه دي ځکه کله دې کې اختلاف راشي خرڅوونکي وایي ما خو پوره قیمت نه دی وصول کړی اخیستونکي وایي څه څیز خو پکې لا پاتې دی پوره سودا مې وصول کړې نه ده د آیات په اول کې لیکلو والا ته هدایت ورکړی شو کاتب او ارزینویسته چې دې دې په لیکلو کې انکار نه کوي او ګواه ته هدایت ورکړی شو چې ګواه دې هم انکار نه کوي خدا ګواه او لیکلو والا ده ته به نقصان نشي رسولی ولا یضار کاتب ولا شهید کاتب او انځنوي ده ته به ضرر نشي رسولی او ګواه ته به هم ضرر نشي رسولی داسې د څوک نه کوي چې د خپل مصلحت او د فایدې لپاره د ګواه او د لیکونکي مصلحت ته نقصان ورسوي وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم که چېرې تاسو لیکلو والا ته او ګواه ته نقصان ورسو نو تاسو به ګناهګار شئ نو عرضی نویس او لیکلو والا ته نقصان رسول او ګواه ته نقصان رسول حرام دي که عرضی نویس د خپل لیکلو فیس وغواړي هغه چېړه ما هغه له خپله مزدوري ورکړه که هغه د تلو راتلو کرۍ وغواړي نو هغه له ورکه چېړی مه دا هغه ته نقصان رسول دي ګواه په عدالت کې پیش شي نو ته ته به نقصان نه رسوي جوابه په ګواهۍ کې نقصان نه رسوي خو چې چا د پاره کوي کېږي نو دې به هم ورته نقصان نه رسوي شریعت دا ګواه مجبور کړي چې ته به خامخا ګوي چې ګواهي به نه پټه که دې پټه کړه نو ګناه دې وکړه په موجوده وخت بل شانتی دی چې کم سړی ګوا شو نو بس هغه باندې یو ناڅاپه قیامت پرې راغی فیصلې په عدالتونو کې په داسې انداز چې کلونه لګیا به مقدمه به شروع وي ګوا به لاړ شي نن د یو فریق وکیل نشته تاریخ بدل شو بل ورځ د بل فریق وکیل نشته تاریخ بدل شو بل ورځ صاحب نه دی راغلی بل ورځ د صاحب کار پکا پېښ شوی دی جج نشته تاریخونه زیات شو نه ګوازي او راځي او د خپو په سر ناستی او کله ګرځي را ګرځي ګرمي وي په بوج او پکیم نشته بې ګناه مجرم دی او کله پولیس هم چیړي را چیړي نو ګواه دې اندازې ته راورسېدو وی زما د پلار هم توبه زه به بیا ګواه کېږم نه او چې ګوی وکړي د یو خو حق ثابت شو کابل ورسره دشمني شروع کړي نه حکومت انتظام کوي او نه بیا فریقین انتظام کولی شي فریقین به خپلو کې جوړه مو کړي او ګواه پکې مختورن نو په شریعت کې د ګواه لپاره تحفظ وي موجوده وخت کې تحفظ نشته د دروغو ګواهان په پیسو باندې ګواهان راځي عدل او انصاف ختم شو نو حکومت له پکار دی چې د ګواه تحفظ وکړي چې په صحیح طریقه باندې ګواهي کېږي او بیا د ګواه حفاظت کېږي چې کومې پورې دا انتظام نی نو د دروغو ګواهان به ګواهي کوي او ټول د ظلم فیصلې به کېږي نو ګواه ته به نقصان نه رسېږي کاتب ته به نقصان نه رسېږي لا یضار کاتب ولا شهید او کاتب بم چاته نقصان نه رسي او ګواه بم چاته نقصان نه رسي دې دواړه دوی به نقصان فریقینو ته نه رسوي او فریقین به دوی ته هم نقصان نه رسوي واتقوا الله د الله نه ویریږئ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله تاسو ته صحیح تعلیم درکوي احسان یې در باندې کړی دی نو د الله نه ویرېږئ یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو املا دې اوی بیان دیو کی الذي اغکس عليه الحق چې پچا باندې قرض دې حق دې پی وليتق الله ربه دې دې او یریږي د الله نه چې رب دې دې یو بنده په خپله بیان نشي کولی نو هغه د ځان سره یو نیک بنده راولي هغه دې ورله بیان وکړي نو دغه بنده چې موږ ورته نیک ووایو نو خدای دې نیک کړي دی دې زیاتې نه کوي هسې نه چې ما بوتللې چې ما له د خبرو چل نه راځي او ما له دا سودا والا لیکل راله وکړو ته یې په خپل نوم باندې ولیکې او ارضي نوي سره ځان له خبرو کې چې زما په نوم ولیکې او دې خوا شم نه پوهېږي او بیا وروسته کاغذ راوښی چې ګوان پې شته ما خو زما د ستا نه دی نو ارضي نوي سپیم د خدای نه ویرېږي او دا کم چې واکدار دی او بیان زما په ځای کوي نو دې دې د خدای نه ویرېږي نو یو سړی او دوه ښځې ممن د هغه چا نه ګواهان کې ترضون من الشهداء چې تاسو پرې رضا یې د ګواهانو نه ستاسو خوښي نه هغه دوه کسان سړي یا یو سړی او دوه ښځې ګواهان کې دا دوه ښځې د یو سړي په ځای ولې عموما د ښځو خبره ایریږي نو ځکه خدای پاک دوه ښځې مقرر کړلې که د یوې نه خبره ایره شي نو دا بله به یې ورته وریاده شي ان تضل احداهما کچر ایر شي د یوې د دې دواړو نه فتذکر احداهما الاخرى پس وریاد بشي دا یوه دی بلې ته چې یوې نه ایل شي نو دا بله بیا ورته وریاد کړي دا قاضي او د جج په مخ کې چې دا دوه سړي ګواهي کوي نو دواړه به په یو ځای ناست نه وي یو ګواه به په عدالت کې پیش شي او دا بل به بار څخه لرې ولاړ وي نو د یو نه به تپوسونه وشي ګواهي به ترې واخیستل شي بیا به دی رخصت کې نه هغه بل به راوغواړي نو د هغه نه به بیان شهادت واخیستل شي دواړه په یو ځای به ځکه نه کېنې چې دا یو بل نه دوی زده کول کوي هغه کوي ته داسې کوي که زه به هم داسې وکړم نو د دروغو احتمال پکې دی نو دواړه به جدا جدا شي او کوي به ترې واخلي او دوه ښځې چې شهادت کوي نو دا به دواړه په یو ځای ناستې وي جج ته او قاضي ته به دواړه وي مخامخ نو دا یو چې بیان کوي چې ایره چې نو دا بله به ولا وازو چې دا پلانې خبره داسې وه یاداش به کوي نو ښځې دواړه په یو ځای وي او سړي به دواړه په یو ځای نه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى کله یوې نه خبره ایره شي نو دا بله به بلې ته ور یاده کي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فلیس علیکم جناح نشتر پتا سو باندې ګنا الله تکتبوها چې تاسو لیکل اونکه چې لیکل اونکه ګنا در باندې نشتره خو بیا هم لیکل بهتر وي واشهدو اذا تبايعتم گواهان مقرر کې چې کله تاسو یو بل سره اغشتل خرڅول کوئ ګوا او کاتب ته به هم ضرر نشي رسولی خو ګوا او کاتب به هم فریقینو ته ضرر نه رسوي وان تفعلو که چېرې تاسو دا کار وکړئ ضرر هم ورسو فانه فسوق بکم پس بېشک دا په تاسو د ګناه خبره ده واتقوا الله دا الله نه ویریږي